اګوی د دې هغه ځان چې وتوي د هغه د اګون هغه د هغه یو کم دی لکی او انتصار یې پر امر تړل شوی دی د پابندو سره او امر د الله پاک وحی القهار د سبام پر دې خلق مشابهت کوي ووعدنا موسى ثلاثين لفن وعدد من موسى عليه السلام دیر شپی چې دیر شپې تیرې کا نو دا غي نه پس پتا د کتاب نه رویا ان موسی علیہ السلام وعده بنی اسرائیل او په مصر کې کې الله دشمن تبا کړو زبتا ست کتاب ولا پرې کې د کولو د پر حدود مسلې براشي بیان ما یتون ما یترو فلما هلك فرعون تفوس في موسی علیہ السلام خپل د کتاب وینا د دې څه وجود سره د ذل قادین یا ثلاثی پرشو د دخلینا دوی روان شو دغه دغه دا تاسو وکړه چونکه شپې مخکې راځي په اسلامي نقطه باندې شپې مخکې دي ورځې اوس ځکه واتمنها ثلاثينه واتمامنها بعشر پورا کړو په لس نور باندې او وعده کوم د موسی سره ډېر شپې وعده خو دې ساتي څنګه وعده پدې شو نو وعدنا موسی اتمام ثلاثين لتين پدې بوشي او دې تخپل النبي وسره ځکه لأن الرئاسة كان له مشاريخ المساوى دونه واجتماع رياض ته مارسات ونود اس امرا لازما اکته چې رسول شو مشری وي د جمع کېدل د مشری او د پیغمبري د لازم نه دي لکه د پیغمبر تشریع اوره واصلح اصلاح کوا ما يحتاج الاسلام من امور دينهم د دین خبره نرمی کوا ولا تتبع نور پسې بیا طریقه د مسلمانو په دې پوه شو چې فساد کې په خپل دعوت ولما جاء موسى لميقاتنا چې موسی راغی په وخت مولا په وخت دا تعالی میقات په وخت زموږ د وادي کتابو وکلمه ربو رب وتر خبره وکړه یا نه قوم چې دا مطالبه کوي دا چې مونږه تا نه منو څو ورشم الله پډا کې نه حالت په عذاب راغی نو دا درې مقامات دي په قران کې ګوري مو تل د الله دې بندي دا یې نقلیات شو او عقلیات پس مخکین ویلو نو عقلیات دا مطلب چې ان لوي بنوي نږدې بدیل هم نه او بیا غیرن او شکل هم او غیره بنا به هم ویلا ټول شرایط برابر کې پس تاګه نه دلته وکلنه ربه رب ته خبرې کړې دا اوس بل خبره یو چې الله لیدل دي دوی الله خبرې کوي او کار کوي معتزله بیا ول الله په صفاتو کې خبرې نشته دا الله صفات موږ ترشی علما دمتا عقائد کې وو یا اتوي صفات قدیمه جوان حیا علم قدرت سمع بصر اراده کلام پدې کې موږ اشاعره او ماتری متفق یو بل صفت ته شغی ته تکوین او تخلیق ویل شي الله صفت ته کنه پدې کې پدې دوه دوه صفات بحثونه دی کلام د الله صفت نه دی چې کلام سره کوي خدای سي خلای کنه ستاسو زمو شانتي او د سي غاخونه وي نو پلان کې پلان کې کې ادا کاوه پلان کې پلان کې کې ادا کاوه نو غاخونه بم پکاري خله بم پکاري خبره بکې دي شي اواز راځي یو کلام ورسته یو بل مخکنی د خارج د الله صفت نو الله محل دا ټول خبرې کوي دا څوک نو امون وې د الله صفات شته اعتراض راځي چې کله ابن دې خو یو ټکی مخکي ما دا خو ځکه مخکي اوس زمونږ د عالی دي کنه دا خلا دې کې طاقت لري چې په یو وخت ترسو شي او دا الله په صفات رښتې دا مو بحث کله مو ته نو ته پوس کې نو الله خبر کړي الله خبر پیدا کړي الله خبر کړي الله خبر پیدا کړي الله خبر پیدا کړي کله په ورکه پیدا کړي کله په سوي پیدا کړي الله خبر پیدا کړي دا الله صفات په ذکر یوازې په داسې لمر تا خو الله پیدا کړی په مونږ کې پیدا کړی الکا الله پاک بلا واسطه څه قسم مصر پکې نه نو دا یو په دې دې جګړه بل دا الله پیدا کی ملته به حرف و صوت نجرت به حرف و صوت وما هذا مشابه لكلام الاسره ولا محدود في ذلك كما اوضحنا في الفاتحه بالسلطه دې تفسیر په اوایل کې ملاحظه کړئ دا خبره دا راځي ابو نعیم بزار د ابي حاتم ابو نعیم په شی او دغه د اسمو صفات قال سن لما كلم الله موسى يوم الطور كلمه بغير كلام الذي كلمه يوم ناداه دا خبر ځان لوي مخکزان لوي یا موسی تاسو خبرکم د قوت عاج د زو د لس درجه په طاقت باندې او زموږ ټول جبو طاقت شته واقع مزارک الى اخره دا یو مسله اشعری د الله کلام نفسي واو دا پکې بل ابو منصور ماتوریدی الله په خبرې پیدا کړی چې دال په کلام نفسي باندې دوا اشعری د الله غ صفت چې کوم د کلام نفسي هغه واو نو بیا پکې خبر کو بیا عقاید شرقایت بیا شروع کوم د وکا سترګې کول شي او د سترګې کار وک کول شي او عادت د الله چې د وک یو کار دی او د سترګو بل کار دی کو خر کې عادت شي کې دی شي مطلب دا چې د پکې لازم نه لا چا یو کار بل نشي کولای نو په دې وجه کلامي نفسي مورې دی شي ابو منصور وایي دا کلام لفظي ورو الله په دې فضا کې خبرې پیدا کړې دا یې په کلام لفظي باندې دا یو بل بحث دی یو بسره خدای او بحثونه پکې په دې دې جګړې شي ښا علم کلام ته وایي علم کلام وایي علم عقائد علم کلام وایي مشرقات چې اوري کنه وې دې ته کلام زکه وایي یو پکې راځي په دې کې ډېر لوی علما په دې مسله باندې وجل شوی دي وهل شوی دي خنځل شوی ډېر پکې ویل شوی دي یو پکې امام رشید ها د معتزلی او موشیه او حنفی هم درې خبرې پکې فقہ کې په پوری کې حنفی فقہ وته یاد او د کیسای شاګرد او نحوی هم امین او مون دوار مخکې ما تاسو ویلو دوار په ادار سره وی زبر ورم بل زبر ورم شاګردګان نحوی هم معتزلی هم ابن ابي دؤاد ورته ویل شي دا مرید او هغه استازیو هغه وزیر اعظم او شیعه هم دا په کې ته د څلور خبرې پکې جوړ شي او امام احمد حنبل جیل تر اوسته بیا د علاج شو مر شو بیا پکې بل ورواره په دې پوښي واثق بالله راغه اغم دغه شو بیا متوکل علی الله راغه نو هغه زمانه کې بیا توبه تایب شو یو عالم اوسته دغه غالبا عبد العزيز نو هغه ته خبر شو ابن ابي دوات ته ته چې کوم دعوت ورکې د دې دعوت نه پیغمبر خبرو کړو ته چې د الله صفات نشتی کلام نو د دې خبر نه پیغمبر خبرو کړو که خبر وګل خو دی ول نو ته ویلې اکه ویل کله دا ته ثبوت وشو د متوکل علی الله په دین کې راځه کله کله دومره اهم مسله وا د دین خبره او پیغمبر خدا ونه بیانولا صحابه کرام ونه بیانولا نو دا اهم نه کړو او احمد دویله د دې پیش کوي قران سنت ایتونی بشیء من کلام الله وکلام رسولنا ضرور وهلا شیم ده دا او یو کال په عمر کې نو واه ده کمی سی نشته وی لنګ کړي او روایت ورته لنګ اوس پر دې شو دسی بره وکتل خلای او کوته دا سی ویل لنګ په خپل ورته شو شاته بیا تاسو کو دا تاسو یو ما یت یا الله د دین لپاره ولار ما شرم وان لا سن خارج ورغول لنګ ولا وته شاوته د اهل سنت والجماعت امام په خپل زمانه کې څوک دی احمد امام اهل سنت والجماعت او زما په لمه د ټول نه زیات په حدیث کې ماهر هم دی د ټول امامان نه زیات محدث دی زما یو ځان په تر ستاسو بازار نه زما بازار نه زه لا سنه کارج په ګول دي لنګ ولا وتا چا وتا د اهل سنت والجماعت امام په خپل زمانه کې څوک دی احمد امام اهل سنت والجماعت او زما په نوم د ټولو نه زیات په حدیث کې ماهرم دی د ټولو امامان نه زیات محدث دی زما یو ځان له پیتره تاسو بازار له زما بازار نه زیم ابو حنیفه په حدیثونو کې ډیر ماهر دی چې کله حدیث وای په مطلب دې خپوي او نقل کم دی دوم نمبر بالک دغنا په نقل کې سیوا دی د مالک نه شافعي په نقل کې سیوا او د شافعي احمد په نقل کې سیوا دی او د پوهه د فقاهت په لاس د ټول نه ابو حنیفه دی یا مالک دی یا شافعي دی فقاهت ځان دی د بیا د ابن جرير طبري او مشهور محدث ته دا تفسیر لیکلی دی او دا چا مقلد نه لاو شافعي نه غلو او بیا اوس د خپل مذهب تاول شي ناغا ابو حنیفه درته احمد ته محدث وي خو فقيه ورته نه وي د بیا ابن حنابلة د ملي سره ورانه چې دا زموږ امام ته فقيه نه وي ولې نه وي دا خو فقيه دی کنه وي محدث دی فقيه دی ما تقدیر احمد لوی فقيه دی لوی محدث دی رسول جماعت امام دی مسند احمد کی 40 هزار احادیث دی ما تر دون سخی دی شتب جلدی و حدیث دی کتاب دی داگه سر بیا شرح دا پدې پوش الفتح الربانی سبیر جلد بار تقدیر دا پکې احمد یو خبر نو کړل د خبر په اړه بیا متوکل علی الله برابر حق قدر کاو مالو دولتونه زالېګل خو غنا غس او بیا دی ویل په مار امتحان اسانو هم خینه چې والا مې اجینکم وسه به راګره ځان بشکول دی او دا غس زوی صالح نه دی یو زوی نه دی عبد الله دی صالح قال شي وی امام احمد بن حنبل د صالح لکور په تدیر ډوړې په خیر خوړلې یو ځل یو ګشم ډوړې انتظام وکړي ډیر زر په خښو تیار دا ډوړې څنګه تیار شو دا خو دومره صاحب غړي کان دا ځکه دا چې اصل کې د صالح په کوټه تنور ټول ورخ زمون د کورو د صالح په کور کې پتلو هم تاو پاکه پخې کړې ها د صالح په کور کې او نه خو زما زوی دی خسړې دی خو صالح قلی دی او د قیس په کور کې تلو تر شوی دی زه پاره ډوړې خپل نه و شو موږ کړه شو دا تقوا او جرأت بچا کې لري دا خو ځان خلک هغه ډوړې ونه دې ته کوڅه چې لوري سکړي دریا ته مواچو دي ښه دریا ته مواچو دي لکه ما هي په څومره زمانہ پاتې دي په دریا کې یو پیدا شي دومره زمانہ به مهم نه پړم دا هغه ډوړې چې نه خوري تاکي شوبه بار تقدیر او بعد مولیان به یې پر کراچي کې اوس نشته دي نو دا هم اسی خبر او کړل طبعا په کلام لا دا علم کلام ته وی کلام وی ذکر دی اهل حق علماء ظالمان وجری وهلی دی کندی او پک احمد یو مسله شو قال ربي اني يا الله ما تزال خير ذاتك ونفسك نقول هذا شو انظر الى تدريب معلومي کی تا تا گورم انظر اليك تا تا گورم دین معلوم شوا چې رب ارنی ذاتک انظر الیک دا جواب شو نظر ته ویل شي ولاول بزای لیدل کوي کله اول به قتل کوي انظر خو رسته راځي ته انظر څه لاول به نظر کوي ورسته به وایي او دی وایي لاول به وخه ورسته به ګورم لاول خو نظر کوي دې مراد د قرات نه دی نزل کې مطلب نه دی بلکې توفیق را کړی دو قال لم ترانی ما لدینش نو ته ویلو دا الله دې نه کیږي لم راځي د پاره د څه د تعبید د پاره ټول عمر مې لدینش لم ترانی نو موږ وایو لاو ترې کې تعبید نشي که تعبید دې نو د دنیا په لحاظ سره د آخرت نه ولكن كل الجبل وګوره ورته اوس بیا مو خبرې کوو وی دا الله لدل ناممکن دی معتدله وی دا الله لدل ناممکن دی څنګه وته الله وی تعالی ما یې ناممکن دی موسی علیہ السلام ته خبر دی کوم خبر وای نه نو معتدلی خبر دی دا الله لدل ناممکن دی او موسی علیہ السلام پیغمبر دی هغه خبر نه دا څومره یو غلطه خبره ده هغه وی دا نشي نه دا هغه وی لم تران دا چې مطالبه کې رضان د پاره نه کوي دا دی قوم د پاره کوي نه نه سوي ارینی او ده ارینی ينظر الیک ان هغه زکه ور ما به خلق بیا لم ترانی لن يروني نه ویلي دا ټول خبره غره ته وګوره کغار تیر شو نو مزما لیدل به وشي اگر په تیر شو لیدل ممکن نشو دی یو مې دغه قرارې په دې ممکن نه کنه ممکن ممکن کله دا وړه دی او معلق په ممکن باندې ممکن یو شی چې زړل شي ممکن تا هغه ممکن غر په دې ودو دا ممکن دی دا ممکن شو ای وای چې الله وتا رڼا وکړي تجلا وکړي دا وخت نه ممکن دي ما په هغه وخت کې ممکن ځکه چې الله پاک وایي چې ما رڼا وکړم سو شو جعله دکا ان دکا ورځ دې غر تخپل وشبدو الله وشتو او جعل او خلق چا پر متعلقي په ممکنات پورې دا زیر دې کېدل دا کوم ما تقدیر دا پکې خبرې وګورئ کله دې شو په ځای باندې او په تجلا باندې ختم نشو پس او په قران ما به ولما تجلا ربه للجبل هر کله چې روخان سره استاد وته څنګه روخان شو ویګنو ظهر له على وجه الملك بجنابه تعالى بعد ذلك مدركا لذلك ظاهر سے موسی کا پکمه طریقه چې د الله د شان پر مناسبت خوري او دې د دې ادراک وکړو جواب یې دغه دکن ټوټه ټوټه مذکور متفقه دک او دک اخوان کشک او شک او دا هم متشابهات لري په بعض روایت کې راځي چې نبی سم خپل کټه ګټه کې هوګلا په دې ځای باندې دومره تجلا الله دومره په روایت کې د مفسر اعلی د خنصر لیکل کې پته څنګه ما نو یو صحیح په کې دا ویلي چې قران بند ورکاو دې زما د قران تصحیح باندې کې خان نه کوم چې کوت کوته دې راغی وخر موسی خر د موسی موسی خر خر د عیسی فاتی د ګردان نه کړه نو دلته عیسی په وخر عیسی خر د عیسی بیا په کې بل دی واسا ادمو چې راي اسا امسا ته وي نو اسا ادمو دی اسا موسی پکار دی دغه چې امسا خو موسی زه اسا لا پرمانه درته خو دا په کې په لکه کوو کې وره با تقریبا په کې ګټ پاره او دلته لطیفه بیان بعض سوګر و نقل کړي چې فرشتي به تیر شو پلک به وه وا تحیزو خدو بچیا ته الله دروت مطالعه کې و کلام ساقط یا یو سره تا ورت تفیشی یا زستانه مطالبه کو بلا اجازه تو تو الیکا ما تا تو وسلرا چې به اجازه ما اقدام کړي او د اول ایماندار په لوی استا باندې چې تا په دنیا کې خو دې نشي وصحابي واستدل المقال السنة المجوز برؤيته دا پکې لور بحث روان دی دا الله رسول الله یې جوړل کې دی نو کدي بحث کړی نو السادس السابع او د راځي وګد بحث دی دا ری بحث ته بیا پکې دلته کشا پر راغله دی چې کوم غره د الله لیدل کوي نو بلا کې دیته الله لیدل کوي حالت معلوم ده چې څنګه کته شي نو جنخری او جنخری عامله الله بعدی الله تعالی معامل انصاف کرا ځان کې آیات قبل قیل دي چې امکان ضرورت نشتی فقط شرط ما ذکر نقل کړی مکه نقل کړی او ناشنا غون دي اغلب دي چې ځان ته مسلمانان وي او اهل سنت جماعت هم وي نو دې نظر ته دا دومره خطرناک نظر څنګه ده چې په تخویل هاي العظیم ته مزه ده الله دې کې دې شي او د الله صفات نشته دي توحید دې د الله صفات نشته دي صفاتونه په معنا مستری خوشته پوهه شته او دا پوهه په ذات د الله د الله صفات نشته دي یو جماعت سمو هواهم سنتا زغو الشرع یو جماعت په خپل خای سنت وي بجماعت حمل لامر مکفر دخرو جماعت ته او خلې ته هغه ضربونه جوړ شي قد شبهوه بخلقه وتخوفوه د مخلوق سره مشابه کړي او یریږي شنع الورا چې مخلوق پر اعتراض کوي فتسترو بالکفا ای بلا کیف د الله لکه دا بحث روان کړی او بیا وروسته پار تقدیر او جګړه روانه ده په دوه خبرو کې د الله صفت کلام شته او کلام او د الله بل کې دی شي او کلام ویچ کې دی شي خو په دنیا کې کې د بلا اجازه کې دی شي او لم ترانی په دنیا کې او معلق شي د الله په سمان کې په جبل باندې په کې جبل او جبل کې اکه ته چې الله تجلا وکړي نه کته جلا او توکړي هم ممکن دي چې پر ما تجلا جارو د کنه چې په اندک په خپل نه الله وګرځو او ځان په شکل باندې کې په ممکنات وګوري نو دا ته کومه او د الله پاک و ما خبر وکړي نو چې وایي ان ته څنګه وکړم موږ رب څنګه الله خبر وکړي او حقیقت دغه ده څنګه ټول نو دا پکې باقی نه او کوي ونسبت تكبير نه دوخه کفر باندې کې چاته وای قال يا موسى ويل اي موسى السلام كسوال د لیدو د قبول نشو نو تا ته معلوم نه متن ان استفیت کا ما ته ورکړ على الناس پر خلق باندې په خپل زمان کې برسالاتي په احکام خپل باندې په خپل رسالت باندې وبكلامي او زما خبر ته ترشید دی لاوازه باسماع کلامي یا بتکمیمي اوس دا یو مبارک یو مختلف یاد الواحد سو کوئی دا غي حقیقت سو سو کوئی لس شمیر سو کوئی وو سو کوئی دوی ما تشی جو کنی شی یاد شوی نه دا غي ولا اخفا چې ان مثال هذا يحتاج الى نقل صحیح والا فصل د ما دې دې د ما دې خبر تماری دي صحیح نقل پکار دي کوم چپ کېدل پکې اوس ولې دې په ما ته نصيحت او تفصيل د هر یو شي دي وای خلک د قوت خفه مضبوطه بجد وحسن وامر قومك وینا او خپل قوم ته یا کو جوای به احسنها خ احکام د دې د دې الوا خپکه لکه صبر کوا بدل ماخلا تکبر مع المتکبر خو حق دی وان یو سپیل کله لكن هر قسم معجزه ایمان ته درو اکویری لا بهدایت اغه لا بهدایت نه ده اکه ته لا بګورای نه اغه لا ګل ګرځي دا په دی وجه تکذیب هدایت زموږ د دغه نبی خبر په دې سره اثر کوم چې سفیان بن عینه قولا ابن کثیر نقل کړی دا چې کم خلکو د دین اړي الله پاک خریته لازم خري بخاری کی تعلیقا د مسلم حدیث دی اته عائشہ وی نعم النساء نساء النساء خیر خیر د انصار دی حیا ندی بند کړی د رسول د پیغمبر خدا یا رسول الله ان الله لا تحی الحق خلق د شپې په خوب کې سوین کنه چې زما سره تخوال راغله دی نو دا بلام دی او کنه بلام اوس دا مسئله تاسو کوئ وی او چې وګویني نو بس لاندې وو دا تاسو نه کوم دا تاسو نه څوک کولای شي نعم النساء نساء الانصار دام هو وقال اخر من لم يصبر على ذل التعلم ساعه بقي في ذل الجهل ابدا یو ګنټه سبق دبل نه نوي شاګرد ته دې نه شمه ټول مر جاهل پاتې سستی مکو او د سبق په دین کې ځان بل خوا مو متوجه کو ولا تکو غافل فندامت العقبه لمن يتقاسلو انجام د خپل منطقه د چاره څوک نه راستي شرک علی تیر کو سبق ایس ورنی اصل لا سو ګرځاو کتر سو بل لا سو پس پوه نشو فندامت العقبه لمن يتقاسلو دا په کوایا یو ګین کا صبر نشي کولای نو بیا بنا او امام بخاری نقل کوي د حضرت عمر دوی تفقهوا قبل ان تصودوا چې مشران شي لا نه یي نو ځان وایي باجو مخکې دوا ده تفقهوا قبل ان تصودوا امام بخاری و بعد التصور خیر دې سبق دی مشر شنو هم سبق وای خیر دې و بعد التصور ځای نه پسند ځکه صحابه کرام خدا کار کړی او بار تر تفقهو قبل او د شیخ سړي شروع یاد درکنه شک کی عقدی نماز بربندم د شپې په منځ دی چې خور د مداد پردم سحر مې بچي بس خوري غم د ډوړې دی کنه مسله چې وزګار خو څه کم نه کنه مستو حدث عمل زائد عمل دی کم رشته چې پال دي د چاک غریب لکوس امریکای برتانی خیراتونه کوي خدای کافر هندو دې څه دي حتی ختم دي نشته دي سواهش نه هل زو الا ما كان يزال جوړ مگر چې عمل کوي واتخذ قموسان بعدي ولی ولی قوم د موسی پس د تلو د موسی نه غره تلاش د الله تر جرګه کوي من حنین د کالو د دین کالی د دین او کالی د مسلمانو خدای دې ورته ځکه و چې د دې په قبضه کې راغلی مشاوی و ویلتا امام و الکه چې راغله هجرت ته راون قوم ته پوښ چې ایمان نه راوړي بني اسرائیل نو موسی مو نه کوم سره ته چې په سوال غواړي د قبطیان نه کاری چې کالی په سوال غواړي دي به تاسو بروان شي نو دي به درته ځي کالی نه تختو ليخرجوا خلفهم لاجل مال یا مال په ځای کې پاتې شي بیا راځي چې لکه په وخت غنیمت روانو او ته خمسن ادا هم مخکینه هم دا څنګه راستي جواب شوی دی چې کله یو غلامه کنه حق تر د خدمت کو مهمه به تغفل بچي وجل نو الله ولا غزمه کوي په ذلت الاسلامي شاده پکې صحیح د مال لپاره نه د زیدار لپاره د اخر لپاره د منګر لپاره سری د مدخان لپاره والله اعلم دا خبرې موږ ذکر کړو ایجن خیر جسمن بوټی دا دا اواز په دې ځکه اقسام بیا مختلف شو سو کوئی په واقعاتو کې سخیو سو واقعاتو کې سخیو لما رجع موسى الى قومي غضبان چې واپس موسی اسلام خپل قوم ته غضبان غسره مما حدث من ذلك دي پښي اسفن د سقم جن هم موسی هم غم جن قال بئس ما خلقتم سنا کرا نیابت تاسو زموږ خلافت تاسو کو بئس الشيء شيئا خلقتموني من بعدي سنا کار شي تاسو زمان نیابت کو تاسو د تاسو زمان زلارما تاسو کتابو او تاسو د سخي واته تاسو من نیابت دې کو اعدلتم امر ربكم اي تاسو مخکواله کول د عذاب رب د حکم در والقلواح تخفي گزار کړی دا چې کې خودل لکه ته چې وې غورځول اے وزال ارض کفار اله دغه ترجمه دې ذکر را مخکې چې ما وکړه دا ما مولانا بدل ته پوښتنه هغه سو استاد استاد سو هغه چې تختی ورته ولې او دا د الله کتاب دی او د الله د کتاب بی ادبی کفر دی سورتن خو چون کې د دین د پاره کول نو ځکه الله ورسول هغه د ورزول ترجمه کوي او بیا ویل دي چې دا چون کې د دین د پاره نقصان ونشي بیا وی ضرور ظلم او سلب نو الکو ما انتم کېږئ ما انتم الکو دا په بل څه کوي نو ار دې کې خبره کېم داسې بیا وایي د لغت د کتابونو کې دا ورانه ولغواړي او تفاصیل یا بعض باندې کې دا ورانه ولغواړي ما یې دې تفسیر ورکړي دا قاعده مې کتابونه ولکړي د لغت هم نه ولکړي چې موږ په غیبه باندې عمل کوو ځکه دا ځاله لغت کتابونه قابل اعتماد نه دي دا نه خبرې وکاو نو په دې باندې اسی وای بهر تقدیر دادی ورستو لکه تاسو مولانا مدنی ورستو او مکاتی د شیخ الاسلام د قتل پای کې ودا مقامات د تلاشي چې د پیغمبر نه د غټ نه غټ دور هم کې دی شي او په صورت تن کې دی شي بلکې کوم هم کې دی شي او دا خو کوم ورم هغه ته ویلې او ته یې څه نه ده نو ما رد ته ما او رد ته استاد په پوښینو علاقه وهمن تختی او ګرځولې او وایي چې کله به غوسه شو توبه یې نور واخست ابو الشیخ انځي بس قاضي ناصر الدين وایي بیزاوی قاضي ناصر الدين اے تر هغه زار کړی من شد الغضب د سخت غوسې نه گزار کړی وقت زګه کې د دې څنګه د غنا حمله الدين د دین د غیرت لپاره ثم نقلم من كثير بعد ما شو اعتراض په دې ځای باندې عبد المتاخر شیخ مشایخنا استاد استاد سیبت الله ابن حیدری چې د دین لپاره د الله د کتاب ورپکې گزاري انما اکرام کتاب الله وحمایت ان قبی نقص او هو ذات الرسول ثم قال والصواب دي خبر ده چې ان اسلام د وجه دی غیرتنا دیننا او د غسینا ځان په قابو کې او پات نشو تخطیت او غوزو دي تخطیت او غوزو ته موږ تعبیر کوو یو غوزو دي دا چې به اختیار شو دا دون غسرال غویا کې د غوزو دي غوزو دي او غوزو دي لن يتمالك ولن يتماسك ان قد الوا من يده بدون اختيار ناظر سو ځان بچ کول دا شو لګا دا کار اختیار شو تعبیر ته الله وکړو په تعبیر ته تغلیظ من ته وځولې تعبیر څه پکاو او وځې دې ته او چونکه د ځان قابو کول ځاته دا غنه الله تعبیر کو دوه وځولې لکه سمات الابرار سیئات المقرب نو دا پکې به ځای ولیکل د خپل ملکل مستوي والذي يرى هذا الفقير ما شرنا اليه او شما توي کې خو دې پزماګه کې خو څنګه چې سره مناسب وا غون شو په خبر کو شي ولما رجع موسی دلته سي القى الواح او مخکي الواح چې دي بیا مو یا د الواح متعلق خبرې کوو نو دوی پکې نه ویلي چې دا پکې موږ وایو خبره پوښتنه بیا نه کله چې رجع رحم الله موسی نه د معاینه په شان د خبر الله ورته ویلي چې ما ستاسو کوم په فتنه کې شوې پروا نه شي او چې ویل فلما روعانه القى الواح فتكسر منها ما تكسر فأمنا یو خبره شو نو په دې باندې هم مولانا مدارس لیکل کړی بیزاوی هم لیکل وکړو روحاني تم لیکل وکړو او خبر دی او دا ترجمه یې کړه وای کی خبر ترجمه وکړه په دې پوښوي زما تر سبق لګو دې ته به ضرب تب دې ضربته اذا جاء مفسر نه خطا شي دا ټول خطا دي او یو پک صاحب دی د شاه شاګرد دی یو خطا یې راندې دي ټول یو خور دي چې دل پکې راوالي او یو ټول خطا شو د پکې ټیکي ما د لغت علماء ټول خطا شو مفسر خطا شو د پکې ټیکي څه مطلب دی په خبر وایي دی وطن کې هر څه یې زګ نه ولا ټول امین د ځان خبر کوي او نه عربي نه بل خبره نه ولې ولستو مون ترجمه څنګه کړه چې خودل پشان د غرزون کی نو داسې د ادب سره کې نه خدا دا ول دي دا چای روح المانی او وی غرزول دی ځای وی خود دین د وجینا حنیف دین اوس چا پکې ګپ لګولې والقول چې ویل سر چې په خبره وکړي چې حالات او ذم ما یاده الذوق الذوق ته خلاف دی کما يخفى على ذيه د کدا پنان دا څوک ذوق خو دې پوښ هغه یدي ورته په خلاف دغه بلا بل وینا چې هارون باندې فائز غلط مصالح د خطه کې خلاف شو دا ورته شي دا آرام او سر چې پارام شي ګوري خپکه جبرائیل وی موسی علیہ السلام درو ځان ته پرد کړو او دا چې په خپل منو ځان ته کول شیخ نبی په شیغان کوی دا د قوم تاریخ دغه باندې درمن شي دي او خلق دی وکي روح سکوما او هل دیکوما او د دې وجینا چې تاسو کوی شي ولې ځجو ان القوم تذكرون دي قوم د کمزورې غنلې وو وقالو دې یقین چې ما قتل کړی پټي پټي خبرې سره کې دا وایي دا هغه غوسه دا هغه طبيعت خراب نشي دا څه څه دشمنان مخ خوشاله کوا چې اوس پټه خبره کې په دې کې دشمن څه خوشاله زب څه وایي زه دا وایي دا پټه خبره کې خپه کېږم او دې ما دشمن خوشاله کوي کوم څه دا غصه به یو سړي سره پټه مشابه شي استعاره به کنایه کوي استعاره به کنایه دي ته وایي یو شی د خپل زړه کې پټ پټ د چا پر مشابه دا تاسو تلخیص ولا ویډیو کې استعاره به کنایه غصه به مشابه کې د چا سره دی سړي سره چې هغه حیران او خلک بندي او امر او چې خپل صادق په طریقې تخیل باندې دې ته سوي استعاره هر کله چې چپ شو د موسی نه غصه خاموش شو یعنی غلی شو او وای غسته تخته وفي نسختها قمت ذلك نسخه په معنی بیا او کتبه هدایت رحمت د پادا کسانو د خپل رب لپاره دی واختار موسی قومه اوس د بنی اسرائیل نور حالات بیان او تتمه لشرح احوال بنی اسرائیل بعض وی دی که کیفیت توبه سنگ واقع شو نغورک موسیٰ اسلام دخپل قوم اولیاء تنسوی دا چې مسکی بعد شي ټول کړل کې بعد مون ټول نه کړی راي سو تنوا ورکی زور الله په مخ کې خبرو کو لمی قاتنا لپاره تاریخ زموږ وخت د وخت ملاقات بعض حضرات وایي چې دا غمی قات اول نه چې الله وکړ خبره کوي څوګه دا مقاصد کتاب راغی په کتاب کې مشکلات دا غي خبر نه فلما هم رکبتو هر کله چې ونی وزیر زلزلې هیبتنا کواله غرو راکې مقال دې مثال څنګه ای زماره با لو شي تقدیر اده ول اهلتهم دې به راکړي مخکې مطلب دا چې معافقه دا راټول لیکو اوس مخکې ډول نه کول دا هم مخکې په دې پوښ فرعون ته ویل چې حالکه تا په دریا کې دغه کړی نو چې الته کې فضل وستان کړو وسم واکو ایا ما هم ځان خبره کوي کما دی به کنه کړی د سود عبادت په سجده کې خلک نه بن کړی دی وجنه یا ما تا نه مطالبه کوي چې ما ته ځان وخیا یا ما کیسی وی هلاک کړو ځان پکې وایي یا دا چې دی حالات شو د جملې پاتې خلک وایي دا د پکې سره وکړو دی دا خبره شنه خو دې دغه اتهلكنا ما فعل السفهاء منا ایا تم هلاکه پاره چې کړی دي په کوم ساتهګان بے ادب د څه عبادت کړی ان هي الا تكون نذا فتنه مگر فتنه است دغه فتنه بما قبل دا امتحان عذاب زما هغه دې چې رسول په دې نه چې زما له شي ورحمتي وسعت كل شيء او رحمت زما فراغ دې هر یو شي تا شیخ سعدی بیا په اول کې دوستان را کو جا کلی محروم تو کې به دشمنان نه دوستان به رحمت نه محروم کې ته دشمنان سره کله تکوي ورحمتي وسعت كل شيء چې شرع او توحشي وي وینا تبلیغ شي او کله شي ترجمه او اوه له بشرع او امر بتبلیغه دا رسول هغه هي تابع رسول او نبی دا معلومه ده بعض کسان د چې رسول او نبی او دا کوم څه دی قول دی او عام خلک وي رسول خاص دی نبی عام انبیاء علیہ السلام ایک لاکھ تلیس ذرا زیادہ کم اور رسول پکې 300 جالس رسول خاص دی تابع دي رسول پیغمبر خدا هم رسول دی هم نبی او رسول وشته مرتبه ده نبی راغینا لاندې مرتبه ده نو چې نبی فصل رسول کې لاول به نبی شي رسول به رسول شي نو هم رسول له هم نبی نو بیا نبی ولې رسمخ شي ان دې تبین نبی جل رسول ول نبی دی په خبره پوه شوې نو دا رسول مرتبه وشته شو ځکه مقدم شرافت توجه نور په تحقیقات د کشاف حواله کې د نور خلق حواله کې کشاف رسول الله یو هله کتاب والنبی د مولدا سو پیدا وي سو کو شنه کتاب وتروي په دې نه اعتراض دي سو کو نه شرع وتروي په دې نه اعتراض دي الامي چې امي د پیغمبر په صفات کې امي امي دمور نه پیدا شوی دی دقه څه وشي الذي لا يكتمو ولا يقرأ زجاج عرب فکر دې ته اميان وي حدیث راځي ان امه اميه لا نكتب ولا نقرأ من اميان لكن حساب نکوم او د پیغمبر خدا دا خاص صفت مخکې راځي قران کې براشي کتا مخکې لیکل کولای کنه اذا لرتاب المبتلون مبتلو خلقوا با شکونه کوي نو دا پکې د پیغمبر خدا معجزه شولا نو وهو بالنسبه اليه بابي هو وامي صفه مدح امي د پیغمبر خدا لپاره صفه مادي هغه معجزه شولا واما بالنسبه الى غيري فلا فلا بعض کسان ګره سادهګان دا وځ دا امیتو ګره صفت ته چې لیکل نو دا صفت ته ځکه پیغمبر زما او ستا په نسبت باندې صفات ماده هم د پیغمبر په نسبت وي صفات تکبر زما ستا صفات نه خنه نه کنه او دا الله صفات ته د صفات ماده هله کنه دا الله پر دې ستا زما خو نه کنه بیا په بحث کې پیغمبر واري کل کړی کنه دا په سورې یاسین کې بیا سید کسین نقل کړی دی باجی عالم نه هغه پیغمبر واري کل کړی او خلق بیا راول شي دي مليان په توګه دې کافر شي قران دې امید دې ته پیل کړ بیا لګیدل جوابونه شي دي علماء راغون کړی دي او كتب لك كتل دې د كتب معنا لیکلي کړي په طریقې د خاطئ عادت باندې دا په خیال کړی دا بحث په سورې په لکه د سورې یاسین کې ابن کثیر نقل کوي او جګړه اخرج ابن سعد والدارمي في مسنده والبيهقي في الدلائل وابن عساكر عبد الله بن السلام دوه روایت یا امر بالمعروف وینا کې حقوق پني کو وینا منکر خلق بندې د منکر هر معروف او هر منکر ويحل لهم الطيبات تاسو ته حلالي پاک چې کوم شینا طبيعت سلیم ورته پاک وي او يحرم الخبائث خبائث به حرامي لکه وینشوي نور شي یا ربا شواري شوت صدا ټول به حرامي ګنده شي وایذا هم اسلام غور زوی د خلکو له بوجنا سر بوج ته وي ثقل ته ګران ګران مسلې کل بوج اته ورځي يخفف عنهم ما كلفو الى التكاليف الشاقه روایت دراوی د بنی سره جامه چې بس خاص کلا تکتا ولا وي په باج کې پوستکه دم کټکاو غنیمت براغه به سیزو د هفته دولت قدر به کاو کسب بند کوم انځان چې غلطي شو کټکوا په عمل کې قصاص ته یت پکې نو نور په سوایا هغه څنګه چې ایمان ورته د پیغمبر وعذرو قدر کړي دي تعذيب النصرت مع التعذيب ونصرو مدد کړي دي واتبعوا نور الذي انزل معه ورپسې چې د حق رڼا سره ده دا څنګه کانه قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم يا اي خلقو رسول الله تاسو چاته يهود ته نصارا او تامون ته کم الله رسول الله دا یو په حکومت اسمان دی او د زمکه دی حقدار دی باسي ولا غنشتي ژوند کول کوي مړ کول کوي ایمان په الله پر رسول باندې پرې پوشي النبي الامي هغه او پیغمبر چې امي دی يؤمن بالله يقين ساتي په الله باندې او کلماتي د الله په وینا دا باندې چې کوم کتابونه راغلي ورپسې شي په کل ما ياتي وما يسر چې سکای هغه کې چې سپریدي ما هغه په کل ما یاتی و یذرون امور پرنی په تقریر کې خبرې کولې او نو سمې نیت باندې بحث کوو نیت په دغه لې کې ما د مولا علی قاری قول پیش کو صفحه اوس ګډه ورنه خو جلد اول دې تلويق نه خو یو تلويق دې دوه تلويق ایمان اوس ګډه وکړه جلد اول وې د نبی کریم صلی الله علیه و سلم نه د خلې نیت د منځ ثابت نه دی شیخ عبد الحق وای پیغمبر خدا نه ثابت نه دی مولا علی قاری ثابت نه دی ابن همام وای پیغمبر خدا نه پسند صحیح باندې او نه پسند صحیح باندې ثابت نه دی نو کول د پیغمبر سنت دی پری خودل د پیغمبر پیدو سنت و ترک او سویل شو پیدو صاحب د هدایت کتاب ویل یو سړی د ذهن سوچ برابرېږي نه فخلی دی وینا وکړي او بیا مولا قاری وای په زور نت ویل ناروا دي مولانا عبد الحی وای ناروا دي ومن خو به وایو کنه نیت می وکړو نیت می وکړو نیت می وکړو وای په زور زور راشه او اذا بلغ خبر اسی مطلب دې په کیسه ویلي په کل ما یاتی چې سې کړی یا وکا او سې کړی په یې کنه دا ګوره زړه چې خبره مې وکړه دا ګوره ما په طریقه طریقه کړی تاسو ته خبر څنګه لشم او خلکو ته دې نه یې مرګ تاسو په شانتي ښه خلک ولې دا چې نه وبك عمل وبرزق يغفر فيهم دعاء يريد هذا خبرك الناس يا ابن همام وای کسلی خامخ سوی دوم دی وای چې اللهم انی اريد الصلاه فيسرها لي دغه چې پیغمبر خدا وی اللهم انی اريد الحج فيسره لي ویل دی لکه دوم روین انت یا وای حج خو ډیرو غت شری پاک سره ویناو کی دا خبرې پکې اسما وکړي دا پکې وایي دا نو چې خامخا کومه باندې حواله ورکړي حواله پته ده اکته چې خلق دی ولنه نه هر خبره ده نشم ویلې دی وطن کې دومره غوینی دي دوه بدعات دي دومره رسومات دي چې دا له وسه پورې چا نه کوي زوی بیا مغلي بدعات نه کوي خلاص دا خلق دی رام په کوي نو ته یې څنګه لري کې یو شنه دا لري کوم کدا لري کوم دا لري کوم کدا لري کوم بدعات دي تابع شي د پیغمبر خدا په هر معاملې کتابونه خو نه دي کنه وی د اختر پر مانځي بد سحر د مانځنه مخکې د ساخت مخکې مونږ نه کوي وی هدايه ولا په هغه پیغمبر په ماته دی منو دي دا هیڅ تکرار نه اوس انت ودا کوي ابي موږ خشه موږ خشه کوا کزا موږ خدا وي یاتي خشه له پلان کوا موږ خشه دا ټول خبر وتبیو به کل ما یاتی ویذر من امور الدین ګره من امور الدین پوهیږي موټر پیغمبر نو وخت سره موټر جوړاوه کسای دی پتنګو کینو به پتنګې ګرځي اپریلو کې ګرځي دا خدای روا کار کوي دا نه کوي دی امور الدین ها او دین پیژنې په دې کې ثواب دی دا دین نه ثواب دی دا فرض دی دا واجب دی دا سنت دی دا مستحب دی دې ته دین دا ذریعہ د نزدېکت ته الله دا نکوي نو بیا د ابن ولدی خبر یاد سره صاحب ترمذی شرح هغه وی دا کم کار چې تکي وای خشه پیغمبر ته خبر وای نه یعنی خشه خو دې پیغمبر ته خبر وای ته د پیغمبر نه بلی خبرې کوي او کنه نو خو بحث څه شي جوړ شو دا وایي نه پوهې ته په ډېر خطي پوهې زو خو نه یې دي کړي زه دا نه ښه عامل یم شیخ خو دې خبرو خو نه یې کول زما عمل د پیغمبر نه سی غواړي انا اعلمکم بالله واعرف حدیث خدای اته نه دا ټول خبرې څه ګوري معلم ومن قوم موسى أمة يهدي الناس بالحق وبالعدل فقوم موسى كي يو أمة يو جماعة دي خلق تبي حق دو أو تبي بخلق دو فيسلي هم قولي موسى عليه السلام په زمانه کې او دلته په جوايا وبوي عدلو او یا علی مس کوي اوس نه دا بیا زړه خبره ده کومه خلکو ته پسنه کې تازه کوو چې ګویا کې اوس کار کیږي وقطعناهم تقسیم کوم قوم موسی اسمته عشره سو ګدا مقولستان دي دولس اسباطان خانه د چانه د دولو سره وممن دلی او حاجه مو د موجودو سره سره تا کوم چې وګور دی غن قوم ان دې باساک الحجر یو په خپل کانی باندې امسا یو په امسا خپل مرکانه پم بجت کو دای نینو دې کانی 17 عینا دول شي قد علما خام خامن كل اناس هر خاندان هر انسان من كل ست هر خاندان نو یا درې درې درې درې شپږ او شپږ دولس وزلنا علیهم غما سورۃ الفاتحه ورس ولګي پاین المننا من احسان ته ویل شي تورن جبین ورته ویل شي سلوا بکی نظام ته پښن نظام ته تورن جبین سمانا یو سړي بسمره غستو څومره پکار او وقلنا لهم مخکې ما ویلو صيغه راشد امر حاضر او حاضر هو ځاو کوي یا د پیغمبر زمانه کې داغه زمانه شو نو صحابه ته چې خوري او خبر خو دغه زمانه ده وای په قلنا اغیتم دی قائلنا لهم كلوا من طيبات ما خير فاق هنج من ذكرهم تاسو وما ظلمونا دلته سو اخر کې عاتب دی ما تو ګله وای ما تو ګله کښه دی کلام په دلات نو پچای کړی نو پچای کړی ولکن کانو لكن خالص په خپل ځانو باندې زیاتې دغه د کفر سزا خو دې ملاني وایز قیل مسلم حال کرتا او وخت نه کې ویناو کوي دا وسیږي په دې کې کې الجهاد کې بیت المقدس ته او کله خوري من هذا دې کلنا د میو د کلمه د میو نه خلاص حيث شتم په کم ګټ کې په کم طرف کې وي من نواعيها فبدل الذين ظلموا فبدلوا بیا وځه مظهر کو په مظهر فبدلوا دا په بدل ظلم په دې عمل دي ظالمان شو په بدل کې ور ظالمان قول یو خبره غیر دې پیلو سوا دا دې دوی شو هغه ته نه شو اندان ولې دې په دې باندې رزن عذاب من السماء بما كان یوم تقوم پورده د هفته د دی یا پورده عزت ته هفته دی بنه شرعا تاکي یوم تعظیمهم دا مثلا شرعا بشارع جمع پدا دا دا دا خکار و یوم لا سودین طارونه د خیال د هفته نه کوي یا هفته بنو لا تاکي هفته بهم نه نه باید ته دلته درې جماعتونه یا د مولانا شبیر احمد سے پنه سلور جماعت یو جماعت ته ناکار کار کوي کار کوي په قران بل جماعت ته نه منع کوي دغه کې خاموش دي او یو بل جماعت مولانا سے پنه سلور جماعت یو جماعت ته ناروا کوي یو جماعت ته منع کوي یو جماعت ته د دې سره نفرت کوي بل خاموش نه او په دې وخت بیا بحث کېږي شي یو دغه خو بچو قران ابل دغه معذب شو چې کاکو دا بل ځل څه شو ابن کثیر وايي عبد الله بن عباس قران ته ناشته جاي اکرام وزرا ما شو ولي چې ما ته یې صبر چې کوم خلک خاموش نه سي نو خاموش نه دغه څه خاموش عذاب تر کوم نه بلل ما ورته دې چې ګوره راځم ما اوس شاګر په استاد په سبق وایي سه بر بچی د کمونه بچی هغه وې چې هغه ته ویل چې دا خلکو نه قرض الله په هغه ځای خو بیا دې خبرې کنه مرآ منکم منکرن فليغيظ بيده وقال سيد لسانه بل سيد بقلبه وذلك الظلم هغه خلاص شي وی عبد الله بن عباس خبر شو مال تنس وراغتره یې بس سبق دراته خو استاد وی شاګرد ته څه سبق دراته خو وی قال امت من جماعت تکو نیکان اے جماعت من صلحائهم الذين يرمون في دون في عزتهم چې خپل کنه ته حق نه کړی هي ایسو جهدي ول قانون لم يقل التفسير رجعنا في بيان ثلاثه لما تعيذ القوم ول شک قوم ته الله هلاکي یا عذاب ورکی پس عذاب نو قالو چې خبر شي دی ویلي ما دې ربکم او دام باندې دا چې کړه مې دې غلطي مې کړې دا بیا به نه کوم دا باندې دا او دا بیا توبه ده نو کل توبه حر ولا عكس هر عذر توبه ده دې قسم عذر غلط کار کړي وای نه مې دې کړي عذر کوم دا توبه نه کړي مې غلط جواب کوم دا عذر دې او توبه نه عذر دې ته ویل شي چې غلط کار وکړ دې غلطي وکړ دا بیا به نه کومه نو دې ته عذر ویل شي دا توبه او دې لپاره ځان بچ کی یا رب ته عذر پیش کړو چې تاسو نه ویلې او یا کې رښتیا شي د دې مولانا شبیر احمد سره دې جوړ شو فلما رسو ما ذکرو به هر کله دې په یو هغه خپل نصيحت شوی انجن الذين يهلسو بس کړنی آکسان چې خلق وبنداو دبدای د سره چې بچیو هغه تکبر کو ان ترک ذالک زمان ویل خلاص شو ویل موتا شیخ یتن شادوغان خاصین سبیلا مخکې ما ویل مجاهد شادوغان ندي په حقیقت کې بلکې شادوغان هم دي دي حسن لیکن عام مفسرین حقیقت کې شادوغان شو او بیا ابن کثیر ویل شادوغان شو وی جزاء د جنس د عمل نه عمل دې څنګه کاو عمل دې راځي کاو چې د منهي نه ځان ساتو هم او نه ساتو باندې غوند راکړي لختي راکړي یا دامونه جالونه دې او منهي پکې نس څنګه نه نه کې د جمعې په شپه او د هفتې په شپه په خپل نه راځي خلیبا دندان دې کا او په دې بېږي ته وې نه به او په مخ کې بېږي په کنه مې دې دندان ته وځيږي مدای په دلته وایي ابن عباس يهود پرشي پاري هغه ورځ بری باندې پرشي جمعه مخالفه د سبب ته کوله مخالفه په مسعود او امتحان کې راغی امتحان د اخلاقیت په لسمن شوان داټ سپین ساربه تر حتی چې مو بلې کې نه پاتې شو څو زمانہ چې تأذن ربک خبر ورکو ربستا تأذن ففعل او افعال او تفعیل په یو معنا او معنا چا کړل اعلم الله خبر ورکو چا عظم الله اراده وکړه ليبعثن عليهم لازما با مقرقه الله په دې باندې ان دا بو سره کوي پرې يهود باندې چې د شافعي ته یا مطلق تر قیامت پورې او څوک چې قص کوي په دې باندې ناکار ده اوس په دې وخت ابن کثیر خبره کړې ده چې اول کې موسی عليه السلام خراج مقرر کړو موږ وتا څه شی وایو موږ په پښتو کې خراج د کافر زما په وطن کې اوسېږي هغه به خپل ځان هم سره کې راټیږي او په پټو کوټو راټیږي نه تا خراج دی موسی علیه السلام او زه په خپل نه پوهیږم چې موسی علیه السلام پیدا څنګه مخ کړو کله چې په کافر باندې نو که اصل سمال دولت په کول کې اخیر شي یا کلدانیان پر راغلي ایرانیان پر راغلي اسلام پر راغلي مختلف قسم حالات راوي دي مخالفت کړي دا هم په دغه ځای نه پوهېږم چې په کافر خراج ورکړي چې مسلمان کې رښت او قیامت لري والله اعلم خامخا وکړه الله په دې باندې هغه شران تر قیامت پورې دنیا د ورځې پورې څوک چې خاص په دې نه کار عذاب ابه شکر ستا زرع عذاب ورکوونکی څوک په امریکا کې او څوک برتانیې کې او څوک جرمن کې او څوک فرانس کې او څوک یو ځای کې دا د الله پاک هغه غلې یو دی نه کړی او دا چې شیرن دا ګوره د چا دی مالدار دي چې چندې ور کړی نو اتحادیان ورته یې تاسو موږ حکومت ته او تاسو پر تاسو غواړي پر دې باندې کو دا چا کړی دا امریکا دا برتانیې دا فرانس دا دا روس زیات حصہ پکې روس دا په دې وخت کې سره روایت ابن کثیر کې مشته دی بل په نقل کړی دی وقيل هم الذين وراء السين د چین نه پالي او عندي وراء السين دا توجیه ما په لچین نه ما پاله کینه غلط ده بار تر دې د خبره کوي چې پیغمبر خدا اسمان ته تلو او شاهي درته معراج ته تلو نو په دغه وخت کې دعوت ورکړې شوې ده دا چې شي نه بکوه ومنهم دون ذلك والسبك الصالحان الذي لا عندي مرتبه بعض خبري مني بعض ولو نعم بالحصلات ورسول کتابه چې کتاب او میراث واغستو یې په پات او اسلام بریش کتاب نه خبر اخلي سامان د دنیا او ای الله به موږ بخي خامخا به الله موږ زیر پرلنا خلق مبارک بحث کې یو خلق ته یو خلق او بسنا وی تحریک او سکون پر دې کې دوار رواني خلق او خلق جي او چې غوي خلق وي په دې تحریک کې خلق چې آل وی نه خلق وي او چې نه اهل وي ته سکون دا نه اهل کې خلق دي سکون عام دي سکون دوار پر وته استعمالي ودلته مراد نه اهل او ورسول کتاب کتاب او تورات او میراث په معنا د دې پلاس کې دی چې خبر دی میراث معنا دا چې میراث کې پاتې شو په دې خبر دی او عرض ویل شي سامان ده د دنیا مال دولت ته عرض دی او بیا لذي عرض مالا سبات رحمه کم شي چې پاتې دي دوه هغه تعارض وي د دې وجه نه متکلمین یو جوهر غني بل عرض غني چې پند ویلې نو جوهر موجود لا په موضوع او عرض موجود فی موضوع او موضوع محل به پروا ده هغه ځانې وګورئ مګر څه نو بس سامان د دنیا په عرض وی لکه څنګه چې لاسنواله تورواله د دې لپاره قرار او بقا نشته څو پر دیوال نه دقه چې د دنیا ثبات نشته دي ټینګېدل نشي ختمېدل ساخي رشوت اخلي په فیصلو کې الرشاد الحکومات وعلى تحريك الكلام دا الله کلام محرف کوي او ترجمه غلطه کوي یا تحریف لفظي او یا تحریف معنی کوي خلق نه پیسې اخلي چرته لا اهل مليان ګورم دقه سی بکای د حکام له خوشال کول په غیرت مسلې بکای دایي په سلیقې رشوت واخلي الله يقول الله الحق په الله باندې تفي نه بجوړي مگر حق او دي هغه غلط خبرې کوي ابن كثير وايي اذا الله عادت داله سره دې قانون پسې حمله کوي موږ باندې پېژني اهل سنت جماعت داغي دا مسلک دې د مرجو مسلک دا چې کلمه وایا ایمان راوړه هر سمعه دا خصوصي مرجو د بل غیر معتزله وای مرتکب د ګناه کبیره نه مؤمن دی او نه کافر دی الله بخی نه ګوري دا یاد کړه خوارج نه کافر دی او دوی مؤمن او کافر دوه مت کړي کوم خي به نه ګوري خامخا بس دا ولی که سزا نه ورکړي دا خو ته دی دا ورکه په بده ما چې کاوه لاګانې او دا کې کوا الله بری بخی دا مسلک دی یهودیانو له دا چا واستو سنیان ځان ته وای وی دا مسلک دی واس اعتراض ګورې څه پوه شو خبره باندې دیوم دا وای چې تاسو مو به خیر دې غلطي کوه او الله به دې معاف کړي دا فقیر ویل وقد قرر التمشري عامله الله بعدله الله له تزعد په سلوکري په تاسو ځات کې رسول الله عامه چې مزد دې مزد یهودیان دی حيث جوزوا غفران الذنب غير توبه او په تورات کې راغلی الله څوک چې ګناه وکړي الله ته نه وخی الا بالتوبه دی و انت تعلم ځان فواک دا شرع قائد ولی التم دا مدار ته دا کتاب څنګه کې دا سوال جواب درځي موږ ته ځول نه کو اغي وو کله فرق د تدل فوکس سيغفر خامخ بل لمري موږ کله نه جلو بخي وقد اتفق اهل السنه اتفاق دي على ذم المتمني على الله یو سره وی زبر الله باندې ارزو کار کوم زبر غلطی کوم او الله به معاف کوي زبر غلطی کوم رنګ یاوه مو کې اکثر مرجئه دي الله غفور رحیم دی الله غفور رحیم دی مونږ ذکر الله غفور رحیم دی یو جن چې الله غفور رحیم دی لا ذاکه الله غفور رحیم دا قسم دا دا غي خلق مسلک